باب لا يعيب الطعام باب دې په بیان د دې کې چې د دین سنت طریقه دا د طعام کې به عیب نه روباسي و استحباب مدحه مستحب دی داغي صفت کول ور الله دې موږ ټول له عمل توفیق راکړي موږ ناشکری کو او په تو عام کې قسمه قسم عیبونه رو بس عن ابي هريره رضي الله عنه